دا موضوع وڅېړو چې دین مبین اسلام ولی او د څه حکمت دپاره د څلورو ښځو سره د نکاح کولو اجازه ورکړې ده الله عز وجل د سورة النساء په دریم نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع چې د دوی په مابین کې به عدل او برابري نسی کولای بیا نو یوه ښځه کوي او یا هغه مندیانې کوي چې تاسې د هغو مالکان یاست دغه نکاح چې د یوې ښځې سره وي یا د منځو سره وي و دې ته ډېره نږدې ده چې ظلم ونه کوي او یوه طرف ته میلان ونه کوي نو په دین مبین اسلام کې د دوو درو او څلورو ښځو سره نکاح روا ده خو خاوند به خامخا د هغو په مابین کې عدل انصاف او برابري کوي او که بیا څوک پر دې بیرېدی چې عدل به و نسم کولای هغه به فقط یوه ښځه کوي دا نه چې عدل نه کوي بلکې که فقط د نه عدل کولو بیر ورسره وه هغه به یوه ښځه کوي نو ورونو اسلامي دین د څلورو ښځو سره واده کول جائز او روا نه دي ګرځولي مګر د یوه لوی حکمت او یوه لوړ هدف په خاطر چې د دغه کار مهم سبب د طب و ثابت اصول ته راجع کیږي او د یو ژور اجتماعي هدف او مقصد د پاره دا کار جائز ګرځېدلی دی دا لازمه ده چې دغه کار ته اعتبار ورکړه سي او د دغه کار پوره اهتمام وسی دغه د څلورو ودو اجازه د کون د قواعد سره موافق او د بشر د طبیعت سره یو شی ده خو موږ به اولا دغه د زوجاتو تعدد د یهود او نصاراو په دین کې وګورو چې آیا دغه کار واقعا هم د هغو په دین کې حرام او ناروا دی او که دا کار صرف د دوی آمرانو او د دین راهبانو د ځینو نورو اغراضو په خاطر منع کړی دي ورونو په حقیقت کې د زوجاتو په حقیقت کې د زوجاتو د تعدد نظام په اروپا کې چې خلق یې یهود او نصارا و موجود او جاری وو قدیس اګستینوس دا کار نه دی حرام کړی او لوتر مارتین چې د پروتستانت امام دی هغه چې په آلمان کې یې پروتستانی دینی اصلاح شروع کړ او هغه چې د پاپ د سلطې او غفرانات په موضوع کې د کنیسې څخه منفصل او جلاس او دی هغه څوک دی چې تورات یې و الماني ژبې ته نقل کړی دی دغه لوتر مارتن و فلیپ هیست د دوو ښځو سره واده کول حلال کړه او دغه رنګه و عام خلکو ته د وستفالیا تر معاهده وروسته دا اجازه ورکړه چې د دوو شذو سره واده کولای شي او دا هم په دې خاطر چې په هغه وخت کې د المان د نفوس شمیر ډیر لږ بل دا چې تاریخ موږ ته دا هم راشي چې اساقفه او د کنائس رئیسانو د دوهم فالنتیان هغه امر نکړي رد چې ویل که څوک غواړي چې تر یوې ښځې زیات د نورو ښځو سره هم واده وکړي کولای شي او دغه اجازه د فالنتیان د پاچاهانو په عصر کې عملی سو او د زوجاتو تعدد عام او نشر سو ترڅو چې د جوستینیان د حکومت دوره راغله او داسې یو قانون یې وضع کړي چې په هغه کې د زوجاتو تعدد منع و مګر بیا هم د زوجاتو تعدد په خلقو کې یو معمولی او عادي کار وو حتی چې د دوی رئیسانو او مشرانو هم دا کار کاوه او دینی رهبرانو هم د تعدد په باره کې د خلقو سره سهولت او نرمی کول او هر چا چې به د اسقف یا کنیسې د طرفه د تعدد اجازه اخیستل یا اجازه به درلوده هغه ته دغه کار جائز او رواو او په دغه اوسنۍ زمانه کې چې په اروپا او نورو ممالکو کې آمران او عام خلق د خپل شرعي شذو د درلودلو سره سره بیا هم په ښکاره ډول سره آشنای آشنایانی او رفیقان لري او د دې کار اجازه هم سته دا بل شی نه دی بې له هغه د تعدد د رواوالي اثر هغه چې خلق پر هغه تله او عمل یې پکاوه خو نن ورځ هغه د زوجات تعدد پر رفاقت او آشنایی بدل کړي او د دې لپاره چې لوتر مارتین تر یوې ښځې زیات د ډیرو ښځو سره واده کول حرام نه بلل بلکې دا کار یې جائز او روا بلی بل دلیل نه درلودی بې له دې څخه چې ویل به د مسیحیانو په معتبر کتابو کې داسې کم نص نه دی موجود چې هغه دی د ودو د تعدد پر حراموالي دلالت وکړي حتی د بني اسرائیلو ځینې انبیاو تر یوه واده زیات د څو ښځو سره ودونه کړي دي دا پر دې دلالت کوي او د دې دلیل دی چې د مسیحیانو په دین کې د ودو تعدد جائز او روا دي او د دې څخه هیڅوک انکار نه کوي چې د انبیاو پلار او نیکه ابو الانبیاء ابراهیم علیه السلام په یو وخت کې د هاجر چې د اسماعیل علیه السلام مور و او ساره چې د اسحاق علیه السلام مور و واده کړی او فوریل د خپل کتاب په یو سلو څلور اتیا صفحه کې وایي روماني کنیسې چې پر خپل تابعینو یو واده فرض کړی دی او تر هغه زیات اجازه نه ورکوي دا یو ظالمانه حکم دی چې د انساني فطرت سره موافقت نه لري او د بشر د تناسلي حاجات سره مناسب او منافق او موافق نه دی دا خو د ودو په متعلق د مسیحیانو د دین واقعي او تاریخي معلومات و او دا چې دین مبین اسلام د زوجات تعدد په صراحت سره جائز او مباح ګرځولې دی خو دغه اباحت او رواوالی په ډیر حزم او دقت سره په یو خاردار سم یا د اوسپنې په پنجره کې پیچلی د دغه اباحت د پاره د شذو په مابین کې عدل او رحمت شرط ایښی دی باید د هغو په مابین کې د پوره او کامل مساوات مراعات وسی باید وخپلې هرې ښځې ته بې له فرقه د هغې ټول ضرورتونه بې له کمی او نقصانه پوره ورکول سي چې دا هم د الله عز وجل هغه قول دی چې د سورة النساء په دریم نمبر آیات کې فرمایي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده او الله عز وجل نران د خپل شذ سره په حسن معاشرت امر کړی دی لکه څنګه چې د سوره النساء په 19 نمبر آیات کې عز وجل فرمایي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا یعنی اے مړو په ښه طریقه د خپل شتو سره ژوند او گزاره کوي او کستاسې خوش نوي یعنی د دوی د یو خوی او عادت څخه مو بد راځي نو صبر وکړي شاید چې یو شی تاسې خوښ نه لري خو الله عزوجل به په هغه کې ستاسې دپاره ډېر خیر ګرځولی وي نو تاسې ته تحمل پکار دی رونو تاسو به پراتلون کې بحث کې ځینې هغه حالات وویني چې دین مبین اسلام په دغه سه حالاتو او د هغو په امثالو کې د شذ تعدد مباح کړی دی او د دغه سه تعدد په حالاتو کې که څه هم په قلبي حب او محبت کې عدل کول ممکن نه دی مثلا د اولادو مور تر وچ شذ په قلبي محبت کې لوړه او زیاته وي مګر په زوجي ژوند او د کور په لوازمو کې باید هیڅ فرق نه سره ولري د الله عز وجل وهغه قول ته متوجه سه چې د سورة النساء په یو سل نویشت نمبر آیات کې فرمایي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم نو مخ مګرځوي تاسو د یوې ښځې څخه په پوره مخ ګرځولو سره چې دغه یوه ښځه معلقه غوندې پرېږدي چې نه یې طلاقوي او نه د خپلې ښځې معامله ورسره کوي یعنی که د یو چا په نکاح کې څو ښځې وې او دا هم ستاسې په واسه نه وي پوره چې د زړه په محبت او هر کار کې د دوی په مابین کې مساوات او برابري وکړي نو داسې ظلم هم مه کوئ چې ټوله میلان مو و یوه طرف ته وي او هغه بل دغه سي معلقه پرېږدي چې هیڅ ژوند او گزاره نور سره کوي او نه یې پر مخ اله کوي چې د بل چا سره نکاح وکړي او که تاسې د خپلو ښځو سره صلح وکړي او د ظلم څخه ځان وساتي نو بېشکه الله جل جلاله بخښونکی او رحم کوونکی دی یعنی که د صلح او اصلاح معامله وکي او تر خپل وسه د ظلم تجاوز او حق تلفی څخه خپل ځانونه وساتي نو الله جل وعلا بخښونکی او رحیم دی ورونو په دغه آیات شریف کې چې الله عزوجل فرمایي چې تاسو د شودو په مابین کې عدل نسی کولای د دغه عدل څخه په محبت میلان او جنسي عاطفه کې عدل مقصد دی نه د ژوند په ضروریاتو کې عدل او ته به د دغه عدل بیان په هغه حالاتو کې واورې چې هلته د زوجاتو تعدد یا د ډیرو ودو کول روا دي ورونو دین مبین اسلام د حالاتو موازنه و خپلو تابعینو یعنی مسلمانانو ته پرېښې ده او د مسلمان سره د حکم په میدان کې د کامل سړي معامله کړې ده یعنی د اسلام دین و مسلمان ته د یو کامل او باوجدان انسان په سترګه ګوري حکم او د حالات موازنه وده ته پریږدي او ورته وایي چې وتا ته پر خپل شذې د بل واده کولو اجازه نسته مګر دا چې ته و دغه کار ته شدید ضرورت ولري او دغه سخت مجبوریتونه دي و بل و د و بل واده کولو ته مجبور کی په دغه وخت کې نو بیا تعدد یو ضرورت د ضروریاتو بلل کیږي بلکې په دغسې اوقاتو کې تر یوه زیات واده کول یو حتمی کار بلل کیږي هغه هم په دې شرط چې پر عدل کولو به قادر یې اقتصادي حالت به دې ښه وي د خپلو ټولو زوجاتو طلبات به پوره کولی سي ورونو اوس به یو څه هغه حالات درته بیان کم چې هلته یو انسان و بل واده کولو ته مجبور کیږي او باید وې هم کې اول ته فرض د یو سړي ښځه شلس یا د سل او پس په مرض اخته سو یا وچه و اولاد یې نه کېدی یا نور دغسې جسمي او صحي تکالیف ورته پېښ سو اوس خو نو دغه ښځه و خپل میړه ته د دې د حاجتو د پوره کولو دپاره اړه او محتاجه ده د ده و رعایت او حمایت ته اشد ضرورت لري نو خود به دغه ښځه د خپل خاوند په نکاح کې پاتې وي ایا اوس نو د دغه سړي دین باید دغه سړی د دې څخه منع کړي چې دی دې د خپلو ضروریاتو په خاطر بله ښځه ونه کړي چې د ده ضروریات ورپوره کړي او د ده سره دې د ده په ژوند کې کومک وکړي او ودې ته دې پرې نږدي چې دی دې د یو جریمې په عملي کولو کې فکر وکړي او یا دې ځینې ګناهونه وکړي دوهم بل واده یو انسان د زنا یا د نورو ښځو د آشنایی او رفاقت څخه منع کوي ورونو دا و هر چاته ور معلومه ده چې یو سړی د خپل طبیعت یا نفسي او جنسي صفاتو په حکم ګای وخت بې له خپلې ښځې د یوې بلې ښځې په محبت اخته کیږي او دی په عین وخت کې دا هم نسی کولای چې تر هغه خپل شذې د هغې د لوړ مقام او درجه په خاطر چې د د پزړه کې لري تر هغې تیر او پریږدي نو آیا دغه سړی باید دغه بل د د د خوش شذه د ځان آشنای او رفیقه وګرځوي لکه دا کار چې د اروپا امریکا او نورو کفري ملکو خلق کوي یا دین مبین اسلام د دغه سړي د پاره د دغه دواړو شذو په نکاح سره یو ځای کول مباح ګرځولې دي دا د پاره د دې چې د دغه کورنۍ کیان طبیعت او خلقت آداب وساتل سي او پر هغه خپل شو اخلاق پاتې سي او د هغه بشري طبیعت او کونی طریقې سره مطابق کم چې الله عزوجل په دغه ژوند کې ایشي او پیدا کړی دی رفتار وسی او په عین حال کې د فسق او زنا د نشرېدو څخه هم منع وسی دلته باید دا هم اضافه کم هغه غیرت چې ځینې خلک یې بیانوي او وایي چې د بنو په مابین کې یو ضد او غیرت موجود وي چې د دوی د زهیرېدو سبب ګرځي د دغه خبرې په مقابل کې پر موږ دا لازمه ده چې و چې و دغه غیرت او ضد ته باید کم ارزش او اعتبار ورنکو ځکه که موږ ووایو چې دغه ضد او غیرت یوازې د یوه سړي د دوو یا ډیرو ښځو په مابین کې موجود دی یا یوازې د بونو په مابین کې موجود دی دا به موږ پر حقیقت او واقعیت سترګې پټې کړې وي که چیرې دا ومنل سي چې دغه ضد د یوه سړي د دوو ښځو یا بونو په مابین کې موجود او عادت دی خو دا هم باید ومنل سي چې د یوه سړي د ښځې او د ده د رفیقې په مابین کې هم دغه ضد او غیرت موجود دی ایا دا ویلی سي چې د سړي د ښځې او د ده د رفیقې په مابین کې دي دغه ضدیت او غیرت نه پیښیږي پر دغه سربیره هلته یو بل ضرر او تاوان هم موجود دی ښه متوجه سي هغه مال یا پیسې چې یو سړی پر خپله معشوقه او رفیقې مصرفوي څو چنده د هغو پیسو وي چې پر خپله ښځه یې مصرفوي مګر د یوه مسلمان سړي د دوو ښځو په مابین کې په هر شي کې عدل حاکم او عملي وي او دا هم باید د فکره څخه ونه باسو کم څوک چې نورې ښځې د رفاقت او آشنایی پر قسم اختیاروي دا کار د اجتماعي نظام سره ضد او مخالف دی دغه کار یعنی یوه ښځه د ځان رفیقه او آشنا یې ګرځول د ښځې د مقام کښته کوونکی دی او د ښځې د حقوقو څخه یو ډیر لوی حق سلبیږي ځکه پر دې د هغه چا نوم نه دی پروت کم چې د دې سره معاشرت کوي ته نسې ویلی چې دا د پلاني ښځه ده او قانون هم د دې دپاره هیڅ نفقه او حقوق پر هغه سړي نه لازموي او نه دا د هغه میراث وړي حتی د دې هغه اولاد چې د دغه سړي څخه وي و دغه سړي ته نسبت نه کیږي او دغه ښځه په خپل هغه ټولنه کې چې دا ژوند پکې کوي خپل ښه نوم د لاسه ورکوي د کورنیو په محافلو کې شرف او عزت نه لري حتی هر هغه څوک چې د دې سره د رفاقت او اشنایی په نامه معاشرت کوي د یوې اجاره سوي ځانیې په سترګه ورته ګوري دریم د ښځو د عدد ډیروالی ورونو دا دې هم در معلوم در معلومه وي چې د نورو تر شمیر د شذو د شمیر ډیروال یو هم د هغو اسبابو څخه دی چې د زوجاتو تعدد لازموي او په هغه سره باید عمل وسی تاسو ویني چې دغه وژن کې جنگونه د همیش د پاره د انسانانو په مابین کې څه موده ترمنځ پیښیږي او بې حساب نران پکښې وژل کیږي ځوانان پکښې ریبل کیږي او فنا کیږي تاسو ویني چې په ډیرو ملکو کې د ښځو شمیر د نورو تر شمیر څنګه ډیر دی مثلا فرانسه اسپانیا کاناډا او داسې نور ملکونه او بیا د دغه جنګو تر څنګ موږ وینو چې نر تر ښځو زیات د مرګ سره مخامخ دی ځکه نر د د باندني ژوند سره ارتباط لري او په د باندني ژوند کې ډېرې هغه ستړیاوې او خطرونه سته چې ډېر ځله د نرانو د مرګ سبب ګرځي نو که موږ داسې فرض کو چې د ښځو شمېر د نرو تر شمېر دوه چنده زیات وي یا زیات سي او نورانو ته د دوی دین تر یوه واده زیات اجازه ورنکړي نو هغه نورې نه واده سوي ښځې به څه کوي څلرم د نثر ډېروالی شاید دا خبره و هر چاته معلومه او ښکاره وي چې د هر امت او ملت د نفوسو شمیر چې هر څونه ډیر او زیات وي په هغه اندازه نور ملتونه ځینې بیریږي او داسې قوت ځینې جوړیږي چې په سترګ چې په سپکه سترګه نور ته کتل کیږي او موږ وینو چې نن ورځ ځینې موجود ملتونه او وطنونه د خپل نفوس د ډیروالي دپاره څونه کوښښ کوي خپل اتباع یا خپل ملت وودو ته تشویقوي او د نسل او پیدا کولو ته رابولي ځکه دا ثابته او مسلمه خبره ده چې د شمیر او نفوس ډیروالی د زیات او ډیر قوت یو اساسي جز بلل کیږي حتی د دغه نفوس د ډیروالي د پاره هغه دی تاسې ویني چې ځینې دولتونه د ځینو نورو سره مختلفې معاهدې او تعهدات کوي مثلا حلف ناتو حلف وارسا د اروپا اتحادیه او داسې نور ډیر اتحادیه سته چې دا ټوله د دې د پاره دي که کم وخت جنگ یا جنگونه پیښ سي دوی به کافي عدد لري او د همیش د پاره هغه کوچني ملتونه چې عدد یې لږ وي د لوی دولتو د تمع میدان وي او تر اوسه اروپایی استعماري دولتونه د شرقي دولتو د ضعف د پاره د دوی د تجزیه کولو کوشش کوي چې قوت یې وپاشل سي او د لشکر عادت یې لږ سي ورون ډوډۍ چې ګوله ګوله نه کې نیسې خوړلی که د اسلامي او شرقي دولتو دغه تجزیه نه وای او شرقي دولتونه یو وای او عسکري قوت یې متحد وای نو کم قوت امریکایی که اروپایی د شرق په مقابله کې درېدلای سوای پنځم په نر او ښځه کې تناسلي طبیعت ورون د نر او ښځې تناسلي طبیعت د زوجاتو د معتدل تعدد سره تر ډیرې اندازې مطابقت لري دا څنګه هغه داسې چې ښځه د حمل اخیستلو دپاره پیدا سوې ده دا زه نه وایم بلکې طب دا ثابته کړې ده چې د ښځې د جسم ترکیب د بل شي دپاره نه دی جوړ سوی بې له نسل او ولادت یعنی د ښځې د جسم ترکیب د ولادت او نسل ډېرېدو د پاره جوړ شوی دی او اوس نو دغه ښځه چې جسمی ترکیب یې د ولادت د پاره دی عادتا په کال کې تر یوه کوچني زیات نسی زیږولی بې له هغه نادره وختو څخه چې غبرګولیان وزیږوي او بل په متوسط ډول سره عموما ښځې په ټول عمر کې د یوه څخه تر پنځو شپږو اولادو پورې زیږوي مګر نر د هغه په طبیعت کې دا امکانات شته چې تر یوې ښځې زیاتې ښځې حمل ځینې واخلي د دې څخه مقصد دا سو چې ښځې ته ممکنه نه ده چې په کال کې دې تر یوه کوچني زیات محصول ولري مګر نر کولای شي چې د څو ښځو په درلودلو سره په کال کې تر یوه کوچني زیات محصول ولري او دین مبین اسلام تر څلورو ښځو زیات واده کول منع کړي دي چې په دې کې د متوسط او معتدل حالت مراعات کړی شپږم په نر او ښځه کې تناسلي ژوند په نر او ښځه کې پر تناسلي طبیعت سربیره په دوی کې تناسلي ژوند هم فرق لري هغه دا چې نر په خپل ټول ژوند یا عمر کې د کښت یا اولاد پیدا کېدو قدرت لري یا کم از کم د ډېر سپینږیري کېدو تر وخته دغه قدرت لري مګر ښځه د پنځه څلوېښت یا پنځوس کلنۍ کېدو وروسته بیا د دې د عمر تر آخره د حمل قبلولو قدرت د لاسه ورکوي اووم د خپل خاوند سره د ښځو کومک وروڼو شاید موږ وکولای سو چې دغه بل سبب هم د زوجاتو د تعدد دپاره یاد هغه دا چې په اکثرو حالاتو کې خاصتا د کوچانو بزګرانو او عام غریب خلکو په ژوند کې شذ د خپل خاوند سره داسې کومکونه کوي چې د یادونې وړ او ارزښتناک دي چې د هغو کومکو په واسطه سره دوی ډیره ګټه لاسته راوړي او د دوی د ژوند کولو لارې په اسانه کیږي اتم د شذې د حیض شپې او ورځې ورون هلته یو بل سبب هم سته چې د زوجاتو د تعدد لپاره د مهمو سببو څخه بلل کېدلی شي هغه دا چې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده چې ځینې خلک خاصتا د ګرمو او معتدله منطقو خلک داسې دي که دوی په هره میاشت کې څوارلس ورځې د ښځې د یو ځای کېدو څخه منع سي چې هغه د حیض یا میاشتني عادت موده ده البته څوارلس ورځې د امام شافعي رحمه الله پر مذهب او لس ورځې د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه پر مذهب که دوی دونه موده د ښځې د معاشرت څخه منع سي د دوی طبیعت استقامت او طبیعي ژوند نسی کولای حال دا چې دین مبین اسلام د حیض په موده کې د ښځو سره یو ځای کېده منع کړي دي البته په ښځو کې دغه د حیض موده فرق کوي چې د درو ورځو څخه نیولې بیا تر لس یا څوارلس ورځو پورې ممکن دوام وکړي او دغه رنګه تر ولادت وروسته د نفاس دوره چې هغه هم د میاشتني عادت سره د نزدېکت په حراموالي کې مشابهت لري او په ځینو ښځو کې تر څلوېښتو ورځو پورې رسېږي نو ورونو انشاء الله تعالی پس له دغه اتو حالاتو تر بیانولو وروسته چې د انسان د پاره د زوجاتو تعدد مباح یا لازم او ضروري ګرځوي اوس به چاته دا شک او شبهه نه پاته کیږي چې د اسلام ټول اوامر او نواهی د حکمت او عظمت څخه ډک دي بلکې اسلام هغه یوازنی دین دی چې د بشر د خلقت او طبیعت سره پوره او کامل مطابقت لري د اسلام په اوامرو عمل کول د بشر د مصلحت لپاره دي او د اسلامي اوامرو څخه مخالفت په خپله د بشر د دیني پخپل د بشر د دینی دنیوي او اخروي ضرر سبب ګرځي اوس به یو بل موضوع د طب د لحاظه وسیړو چې هغه په خوړلو او چښلو کې اسراف محترم ورون الله عز وجل د سورة الاعراب په یو دېرش نمبر آیات کې فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو انه لا يحب المسرفين یعنی خوري او چشي خو په دغه خوړلو او چشلو کې اسراف مکوي بېشک چې الله جل جلاله اسراف کوونکي نه خوښوي ورونو اسراف ډېر قسمونه او ډېرې معناوې لري خو موږ دلته د اسراف یوازې طبي اړخ څېړو او بیانوو دغه آیات شریف د علم طب د معجزو څخه یوه همیشنۍ معجزه بلل کیږي دغه آیات شریف ټول انسانان خاصتا مسلمانان په خوړلو او چښلو کې د اسراف څخه منع کوي دا د پاره د دې چې موږ د هغه دردو مرضو ضعف او کاهلۍ څخه وساتي کم چې په خوراک کې اسراف کوونکي په اخته کیږي اوس به د طب د لحاظه د اسراف درې اقسام او د هغو ضررونه درته بیان کوم اول په عمومي ډول ډېر خوراک کول ورون ډېر خلک دا خیال او ګمان کوي چې د ډیرو خوړو په خوړلو سره د دوی صحت او قوت زیاتیږي او دوی په دې نه دي خبر چې تر ضرورت زیات خواړه و دوی ته د دوی د غوښتنې څخه مخالف حالت پېښوي ځکه دوی و ضعف او مریضۍ ته ورکه شوي تاسې پوهیږئ چې جسم یا بدن د ټولو هغه خوړو څخه چې وده ته ورلویږي فایده نه اخلي بلکې د دغه خوړو څخه فقط د خپل ضرورت او کفایت پر اندازه اخیستل کوي او کم خواړه چې د جسم تر ضرورت اضافه سي د هغه څخه د خلاصون د پاره یا د هغه د حلولو د پاره جسم ډیر جهد او زحمت باسي او د دغه جهد په واسطه په واسطه معده او ټول جهاز هضمي په ډیره ستړیا اخته کیږي چې انسان د دغه جهاز هضمي د ستړیا په خاطر خپل ځان د جهاز هضمي و معینو امراضو ته تسلیموي په خوړلو کې دوهم قسم اسراف دا دی چې انسان د معینو خوړو څخه یو قسم خواړه ډېر خوري یعنی هلته یو بل قسم اسراف هم شته چې هغه د خوړلو د موادو څخه یو معین قسم خواړه ډېر خوړل کیږي چې د دغه یو قسم خوړو په خوړلو سره د جسم د پاره د نورو لازمو موادو کمبودی پیښیږي مثلا یو څوک د غوښو په خوړلو کې اسراف کوي یعنی همیشه غوښه خوري د دغه ډیرو غوښو د خوړلو په واسطه هغه د جسم نور احتیاجات د نشویاتو د جملې څخه لکه ډوډۍ او رجب یا سکري یعنی خواږه مواد یا دهنیات لکه غوړي کمیږي نو لازمه دا ده چې د یوه انسان خواړه ټول هغه ضروري عناصر په صحي په صحي اندازه سره ولري کم چې د جسم د جوړېدو د پاره پکار او لازم دي او باید د هغه ویټامیناتو څخه هم بې پروا نسی چې په میوو او سبزیجاتو کې موجود دي همدارنګه د هغې مالګې یا املاحو څخه به خبره نسی چې د انسان د جسم د پاره حتمی دي مثلا ډیر غوښ خوړل انسان د پښتورګو د مرض و اخته کېدو ته آماده کوي دغه د وینې د فشار او د رګو د سختېدو د مریضیو امکانات ډیریږي یا مثلا د بورې یا د هغو شیانو ډیر خوړل چې د بورې څخه جوړیږي دا هم و جسم ته ډیر زیات ضرر پېښوي کم وخت چې د انسان په جسم کې بوره تر خپلې معینې اندازې زیاته سي دغه زیاته اندازه بوره د هغه کلسیم سره یوځای کیږي چې په رګو کې موجود دي او وینه ودې ته اړه سي چې هغه د کلسیم کمبودي د هډوکو او غاښو څخه پوره کړي چې دا نو د غاښو د سرو کېدو او د هډوکو د ضعف سبب ګرځي دغه رنګ که د خوړو په هر معینه ماده کې اسراف وسی د قسم قسم مریضوي سبب لطفا فتا واړو تاوی ډیر خوړل کیږي مثلا د پروتینی غذاو ډیر خوړل لکه هګۍ غوښې ماهیان پنیر مرغان دا هم د یوه بله طرفه و جسم ته ضرر پېښوي ځکه جسم داسې مختلفو خوړو ته ضرورت لري چې کافي اندازه الیاف او سیلولوزي مواد ولري لکه میوې او سبزیجات دا د پاره د دې چې په بدن کې قبضیت نسی پیدا هغه قبضیت چې په جسم کې د حموضت یا تریوالي سبب ګرځي ځکه د براز یوه حصه یا کتله که د یو څه مودې د پاره په کلمو کې پاتې سي نو جسم د براز د دغه پاته حصې څخه ځینې هغه زهري او تروه مواد چې پکې موجود دي زبېښي محترمو اوریدونکو الله جل جلاله په دغه تلاوت سوي آیات شریف کې موږ په خوړلو او چښلو سره امر کړی او فرمایي کلو واشربو او بیا مو په دغه خوړلو او چښلو کې د اسراف څخه هم منع کوي او فرمایي ولا تسرفو نو په خوړلو او چښلو سره د ژوند او د بدن د ساتلو د پاره امر یو د پاره د دې چې زموږ بدنونه او د هغه خلایاوي هغه مصرف سوي انرژي او طاقت چې د کار په وخت کې مصرفوي بیرته لاسته راوړي لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة البقره په یو سلو اته شپېته نمبر آیات کې هم فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین یعنی ای خلقو د ځینو هغه شیانو څخه چې په مځکه کې دي خوراک کوئ په دې شرط چې حلال پاک او بې شبهې وي او د شیطان پیروي مه کوئ بېشکه چې دغه شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی دلته هم انسان د دوی د صحت په خاطر په خوړلو سره امر کړس امر کړسو پاکو خوړو څخه خوراک کوئ او ښه عملونه کوئ ورونو د ټولو انبیاء علیهم السلام په دین کې و ټول بشر ته دغه یو حکم دی چې پاک حلال او صحي خواړه خورئ او نیک کارونه کوئ بېشکه چې زه پر ټولو هغه کارو چې تاسې کوئ عالم او خبر یم په اسلام کې د ښځو دپاره د مخ او زینت د پټولو سر محترم ورونو چې یوه ښځه لس مخ او په پیشن کې د خپله کوره څخه د باندې وځي د دې سره د فتنې او خطایستلو شیطانان ملګري او یو ځای وي چې په د باندې کې د ټولو نرانو پر ژوند بد او منفي تاثیر اچوي او دا هم فرق نه لري چې دغه نر د کور او د واده خاوند دی که مجرد او بې واده دی اوله د واده خاوند د واده پر خاوند د پردی ښځې لیدل خامخا تاثیر کوي خاصتا که دغه ښځه بیا ښایسته جذابه او فتنګره هم وي او د ده ښځه یو اندازه بدرنګه یا د اخلاقو د خوا کمزوره وي ځکه انسان د عواطفو یوه مجموعه ده او هیڅوک دا قدرت نه لري چې د بل چا اعصاب دي کنټرول کړي چې دغه د فتنې منظر دي تاثیر پر ونه کړي د دغه تاثیر په خاطر د واده د خاوند و مخته دوې لارې دي اول یا به د خپل ښځې څخه بد راځي د د او د د ښځې په مابین کې به ژوند ترخیږي و هغې ته به د نفرت په سترګه ګوري بې له بدو او د خوابدۍ د خبرو څخه به نورې خبرې نور سره کوي فکر او چرت به د هغه ښایسته جذابې فاتنې او فتنګرې ښځې سره وي دوهمه لار دا ده چې دغه د خاوه چې دغه د واده خاوند به خپله ښځه طلاقوي چې د هغه ښایسته او جذابې ښځې سره واده وکړي چې دغه دواړه کار د ضرر څخه خالی نه دي او هغه مجرد نر چې و دغه جذابې او ښایستې ښځې ته ګوري د هغه و مخ ته هم دوې لارې دي چې دلته هم دغه دواړې لارې د ضرر او فساد څخه خالی نه دي اول یا به د خپل ځان څخه اسلامي او اخلاقي قیزه ایسته کوي د خپل نفس شهواني غریزې به مړوي او داسې به کیږي لکه بې بندوباره حیوان نه به دین لري نه اخلاق دوهمه لار دا ده چې د خپل نفس سره به مقاومت کوي خپلې غریزې به تر فشار لاندې راولي کښې کاږي به چې په دې صورت کې د اعصابو په توتر او د زړه په پریشانیو اخته کیږي چې دا کار بیا د دغه ځوان د ضعف او مریضوی سبب ګرځي او په دغه دواړو صورتو کې د ځوان د پاره ضرر واضح او روښانه دی نو ځکه د همدغه فساد او ضرر د مخنیوي د پاره پر مسلمان ښځې حجاب فرض او لازم سو او خپل زینت به و پردوی خلقو ته نه ورښکاره کوي نو که عموما د مسلمانانو د مسلمانانو ښځې په اسلامي او قرآني احکامو عمل وکړي او بې له خپلو محرمو کسانو نور پردي خلک دا او د دې زینت ونه ویني نو څه پېښېږي جواب د ټولو افرادو او ټولنې د پاره خیر د صحت او عافیت خوشحالي او رضایت ژوند منځته راځي هغه داسې ورونو تاسو ته معلومه ده چې د یو ځوان نر د پاره په متوسط ډول د محرم شذو عدد د لس شذو په شاوخوا کې وي یعنی د یو ځوان د پاره هغه شذې چې د سره نکاح ناروا او د ته د مخ لسیده روا دي په متوسط ډول سره تر لسو نه زیاتیږي چې هغه مور خور وریره او خورزه دي نو که دغه ځوان د یوې ښځې سره واده وکړي او د بېله دغه خپلو اقرباو نورې ښځې نه لیدلې وي او نه ویني حتما دغه د ده ښځه د ده د اقرباو په جمله کې که د اعلا درجې څخه نه وي د ادنا څخه به هم نه وي نو د ده دپاره دغه خپله ښځه هم ښایسته ده هم جذابه او په پوره قناعت او خوښۍ د هغې سره ژوند تېروي او که داسې نه وي کوڅه او بازار دفتر او د کار ځای په پیشیني لوڅو او فتنګرو ښځو ډک وي او دغه ځوان هغه ویني او ورسره په تماس کې وي دغه د ده ښځه که څه هم ښایسته وي خو د بازار تر ټولو ښځو نسی ښایسته کېدلی بلکې د هغو سره شیطان هم ملګری دی نو خود د ده پر مویلاتو چفه اثر اچوي او د د کورنۍ او د د کورنۍ ژوند د شخړو او جګړو ډک سي خاصتا که په دکان دفتر او بازار کې یوې ښځې رضایت هم وښکاره کړی ورونو دا دا معنا نه لري چې د اسلامي احکامو سر او مصلحت فقط همدغه دی چې زه یا بل څوک یې بیانوي د هغو فواید او مصلحتونه نور هم ډیر او بې اندازې دي خدا فقط هغه یو طبي یا اجتماعي اړخونه دي چې زموږ ناقص عقل او فکر وررسیږي محترم ورونو څرنګه چې موږ په اوله پته کې دا وعده کړې وه چې د عدوې یا سرایت په موضوع کې به بیا خبرې وکړو نو اوس به هغه د عدوې یا سرایت و موضوع ته راسو شیخ عبدالمجید زندانی وای ما و نوموړي ډاکټر ته وویل یا دکتور عدوه یا سرایت چی شي ورون کم وخت چې موږ وایو فلانی مرض ساری دی یعنی د یو نفر څخه و بل نفر ته نقل کیږي راسي چې په دغه باره کې د اوسني طب او اسلام نظر یا په بل عبارت د اوسنی طب او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقوال واو د عدوی لفظي ترجمه یعنی د مریض څخه و جوړ ته د مرض نقلیده نو شیخ عبدالمجید په دغه باره کې د نوموړي ډاکټر څخه پوښتنه کوي چې عدوا یا د مرض نقل کېده چې شي او څنګه دي ډاکټر وویل عدوا یا سرایت اوس د دغه الفاظو مفهوم زموږ سره تغیر کړی دی هو په پخوا کې زموږ سره یو کلاسیکی یا تقلیدي مفهوم موجود و چې د هغه پر اساس به موږ ویل چې د یوه مریض څخه و جوړ ته مرض نقل کیږي خو دغه تقلیدي مفهوم نه صحیح و بلکې غیر مناسب ما ویل څنګه غیر مناسب وو ایا و خلقو ته مرضونه په عدوه یا سرایت سره نور نقل کیږي ډاکټر ویل یا په عدوه سره یا بلکې د مریض سره کښېنستل فقط د مرض د پاره موقع مساعدوي خو د مرض سبب نه ګرځي چې دا نو د مرض د پاره نوی طبي مفهوم پخوانی تقلیدي مفهوم خو هغه و چې مرض په عدوه یا انتقال سره پیښیږي محترم شیخ عبدالمجید وای ډاکټر محمد علي البار جزاه الله الخير په دغه باره کې ډېر شایسته بحث او بیان لري کوم چې په اسلام آباد کې د مؤتمر العالمي الاول فی الاعجاز العلمي للقرآن والسنه په نامه سره جوړ شوی وو دغه بحث وړاندې او تقدیم کړ ډاکټر محمد علي البار وای مرض یا د مرض میکروب ګای وختي د مریض څخه و جوړ ته نقل کیږي خو هغه جوړ نه مریض او ګای وخت د جوړ څخه و بل جوړ ته نقلیږي هغه هم نه مریضوي او ګای وخت د جوړ څخه و بل جوړ ته نقلیږي او هغه بل جوړ مریض کی اول نفر جوړ کی د هغه څخه و دوهم جوړ ته میکروب ورنقل سي دوهم په مریض سي او ګای وخت د مریض څخه و جوړ ته میکروب ورنقل سي خو د هغه جوړ د پاره د هغه مرض په مقابل کې دفاعي قوت او مقاومت پیدا کی یعنی واکسین سی د وزارت صحیه وظیفه اجرا کی ځکه دغه انسان ته دغه میکروب په لږ اندازه او ضعیف شکل سره ور داخل سی هلته د د بدن یا هغه دفاعي قوت د دغه میکروب په مقابل کې د ضد یا انټي بیوټیک په جوړولو شروع وکړي نو دغه کار یا عملیه د ده د صحت او امان سبب وګرځي او ګای وختي یو جوړ انسان چې دغه میکروب د ده په بدن کې موجود وي و یو بل جوړ انسان ته ورنقل کی پر هغه هم تاثیر ونه کی و دوهم جوړ ته ورنقل کی پر هغه هم تاثیر ونه کی دغه سی و دریم څلرم پنځم اتم او نهم ته به تاثیر ورنقل سی خلصم ته په داسې شکل سره ورنقل سی چې هغه مریض کی دلته نو جوړ د جوړ څخه په مرض اخته سي نه د ناجوړ څخه مرض د جوړ څخه ورنقل سو نه د ناجوړ څخه او ګای وخت دغه مرض د یو چا څخه وبل چاته ورنقل سي خو په هغه کې فقط تبه یا ټوخی یا بل داسې شی پیدا کی چې د مرض پر وجود دلالت دلالت کوي او پس له څه مودې څخه بیرته جسم پر دغه مرض غالب سي او دغه اعراض کم او بیا ورک سي مرض جوړ سي نو د دغه بحث څخه دا معلومه سوه چې مرض د عدوې یا سرایت په سبب نه دی بلکې عدوه ګای وخت بیرته جسم پر دغه مرض غالب سي بلکې عدوه ګای وخت په انسان کې د صحت سبب وګرځي ګای وخت د مریض سره ناسته ولاړه او ګډ ژوند کول هیڅ نه کې پکښې پیښ ګای وخت د مریضۍ سپک اثرات پیدا کی او ګای وخت په خپل د هغه مر... د هغه مرض سبب وګرځي نو دا ثابت سو چې مرض د عدوې په سبب نه دی عدوه فقط دا فرصت تهیه کوي چې انسان دی په هغه مرض سره اخته سي نه نور مګر په خپل مریضي ګای د جوړ څخه و بل جوړ ته ورنقل سي ګای د مریض څخه و جوړ ته ورنقل سي ګای په خپل په ابتدایي شکل سره پیښه سي چې نه د مریض څخه را نقل سوی وي نه د جوړ څخه بلکې د هوا څخه راځي اوس نو عرب او نورو خلقو په پخوانیو زمانو کې او بیا تر هغه وروسته تر نولسم قرن پورې دا ویل چې عدوه د مرض سبب دی حتی دغه عقیده ډېره مشهوره سوه عام او او خاص خلکو به دا ویل چې د مریض سره په تماس یا ګډه گزاره مرض نقلیږي او پیښیږي مګر د علم طب نوې څېړنه او نوې مفهوم وای عدوا د مرض د پاره فرصه برابروي خو په خپل د مرض سبب نه ګرځي نو که موږ وغواړو چې د دغه عدوې په متعلق د طبي معلوماتو خلاصه بیان کړو نو به څه ووایو داسې وایو چې عدوا د مرض د پاره فرصه برابروي نو ځکه پر موږ دا لازمه ده چې د مریض سره د ګډ ژوند څخه اجتناب او پرهیز وکړو او دا هم وایو چې مرض د عدوې په سبب سره نه واقع کیږي بلکې د مرض د واقع کېدو د پاره ډېر اسباب شته چې د هغو د جملې څخه ګای وخت مرض په خپل مستقیما پیښیږي او ګای وخت د جوړ څخه وچاته ور نقل شي او ګای وخت د مریض څخه ورنقل شي اوس نو ښه متوجه شي چې آیا موږ دغه ټول موضوعات او د مرض د نقلېدو اشکال د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په احادیثو کې نسو پیدا کولای بلکې پیدا کولای او عینا دغه احادیث موجود دي چې ودغه احادیثو ته تر دغه طبي معلوماتو د مخه ضد او نقیض بلکې مشکل احادیث ویل کېدل ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد رواه البخاري ورونو اول به د حدیث شریف ترجمه وکړو او بیا به خپل مقصد ځینې بیان کړو د جاهلیت په وختو کې په عربو کې ډېرې باطلې او بېځایه عقیدې او کارونه موجود وو چې د هغو د جملې څخه یوه دا عقیده وه که یو جوړ انسان یا حیوان د مریض انسان یا حیوان سره ګډ ژوند او تماس ولري هغه جوړ انسان یا حیوان هم خامخا مرض کیږي یا په هغه مرض اخته کیږي چې ودغه ته په عربي کې عدوه ویل کیږي او د عربو یوه بله باطله عقیده دا وه کم وخت چې به دوی په سفر تله نو به یو مرغه په هوا ایله کړي که به دغه مرغه راسته طرف ته ولاړی دا سفر به د ځان دپاره ښه او خیر باله نو به په هغه سفر شروع وکړه او که به دغه مرغه چپه طرف ته ولاړی دغه سفر یې بد او شر باله هغه سفر به پرېښاوه چې د دوی و دغه کار ته طیره ویل کېده او د عربو یوه بله باطله عقیده دا وه چې دوی به ویل کم وخت چې انسان مړ سي د هغه هډوکي خاورې سي د دغه هډوکو څخه یې مرغه جوړیږي چې دغه کار یې همه بله او د عربو یو بل جهالت د جهالت کار دا و الله عزوجل څلور میاشتې حرامې ګرځولې وي چې په دغو څلورو میاشتو کې جنگ او یو پر بل تجاوز منع او حرام چې دا څلور میاشتې رجب ذوالقعده ذوالحجه او محرم دي څرنګه چې د عربو ژوند او کاروبار چور او چپاول و د رجب میاشت چې یوازې وه د جنګو او چور څخه صبر کولای سو مګر دغه نورې درې میاشتې سره پرله پسې وي او دوی ته درې میاشتې پرله پسې د جنګ او چور څخه ځان ساتل مشکل و نو به څه کول د محرم میاشت به حلاله وګرځول جنګ او چور به ټول پکښې روا وه خو د محرم د میاشتې په عوض کې به د سفر میاشت حرامه وګرځول چې دغه کار ته یې سفر ویل کېده او داسې نورې باطلې عقیدې او بېځایه کارونه یې درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه د دوی فاسد عقیده او بې ځایه کارونه په مختلفو احادیثو او مختلفو وختو کې باطل او رد کړي دي او په دغه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر نه عدوسته نه طيرسته نه هامسته نه صفر خو په دې حدیث شریف کې زموږ بحث او څېړنه یوازې د عدوې په متعلق ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې د ناجوړ څخه و جوړ ته د مرض نقلېده نسته او د دغه حدیث شریف په آخر کې فرمایي وفر من المجذوم کما تفر من الاسد یعنی د مجذوم څخه داسې تښته لکه د زمري څخه چې تښته مجزوم هغه څوک دی چې د جزام په مرض اخته وي او جزام یو ساری مرض دی عجبه ده آخر د حدیث مو د مجزوم سره د ګډ ژوند او اختلاط څخه منع کوي او اول د حدیث وایي لا عدوه یعنی یو د بل و بل ته د مرض نقلېده نسته او هلته یو بل صحیح حدیث شریف دی چې امام مسلم یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یورد ممرض علی مسح یعنی مریض دی د جوړ د جوړ سړی سره اختلاط نه کوي او یو بل هغه حدیث شریف چې موږ ته چې موږ د مخه اوریدلې دی او وام اوریدي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي کوم په یوم ځکه کې د طاعون واوریده و هغه ځکه ته مور دی اوس نو پس له اورېدلو څخه د دغه احادیثو تاسې زما سره نه یاست موافق چې د مرض او مریضۍ د قانون د پاره هغه دقیق او عمیق وصف هغه دی چې د نبی امي صلی الله علیه و علیه وسلم پر ژبه جاری کیږي او فرمایي چې د مریضانو سره اختلاط مکوئ ځکه په دغه اختلاط کې د مرض د پاره فرصت تهیه کیږي مګر په خپل مریضي د عدوې په خاطر نه ده او دغه مقصد او معنا په ډیر ښکاره ډول سره په هغه حدیث شریف کې معلومیږي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لا عدو ولا هام یو صحرایی عرب ولاړ سو ویل یا رسول الله دا ولی او څه سبب دی هغه اوشان داسې وی لکه اوسی پرېږو کې خو یو په من اوښ چې ورسره یو ځای سي ټوله په من سي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه اول چا په من کې ورونو مرض او د مرض پیښېدل ځان ته بل قانون لري او ډاکټران د مرض د سبب څېړنه کوي ځکه کم وخت چې یو میکروب راسي او په بدن پورې وموښتي ګای وخت مرض پیښ کی ګای وخت د واکسین وظیفه اجرا کی د بدن د پاره وقایه سي او ګای وخت هیڅ هم نسی پیښ نو دغه ګای وخت چې میکروب و بدن ته راسي د مریضي د پیښېدو سبب څه وي تر اوسه پورې خو طبي او علمي څېړنې وایي د دغه سوال جواب د هغه ډیرو پیچلو مسایلو څخه دی د مرض د پیښېدلو د پاره خورا ډیر زیات زیات عوامل او اسباب شته چې ډیر یې تر اوسه مجهول او نامعلوم دي ورور اوس نو موږ د دغه بحث په اوریدلو سره آیا په دغه قانون پوه سو دغه سر او حالات را معلوم سو سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نبی امه څوارلس سوه کاله د مخه د مرض او مریضۍ دغه اوصاف بیانوي او د هغه کائناتو چې په سترګو نه لیدل کیږي حالات بیانوي او د هغه حالاتو په باره کې خبرې کوي چې دغه پټ کائنات د هغو سبب ګرځي دا هغه کائنات دي چې بشر په خپل ټول علم سره فقط دغه اوس په اتلسم قرن کې وپیژندل حال دا چې دغه میکروبونه پر موږ شاوخوا راګرځېدلي دي په هوا کې موجود دي په خوړو کې موجود دي په چښلو کې موجود دي ځینې یې مضر دي ځینې یې ګټور دي ځینې یې زموږ په بدنو پورې موږ ورونو قرآن کریم د الله عز وجل کلام معجز کتاب دی هیڅ بشر نسی کولای چې د هغه مثل جوړ کړي قرآن مجید د یوه طرفه نه بلکې د هر اړخه معجز او بې مثاله دی د لفظ په لحاظ معجز دی د معنا په لحاظ معجز دی د تشریع او قانون په لحاظ معجز دی د تاریخ د لحاظه معجز دی د غیب د اخبارو د لحاظه معجز دی او بل د حفظ او ساتنې په خاطر معجز دی الله عز وجل یې د ساتنې ذمه اخیستې ده هیڅ بشر نسی کولای چې پاغه کې تغییر او تبدیل راولي او داسې نور اعجازونه پکښې موجود دي چې یو د هغو څخه عددي یا د حساب اعجاز دی چې زه دلته فقط هغه د عدد اعجاز بیانوم نو تاسو په هیږي چې قران مجید په درويشت کلو کې په مختلفو موضوعاتو مختلفو اوقاتو او د مختلفو احکامو د پاره را نازل شوی دی او الله عزوجل په قران مجید کې ډیر زیات شان ذکر کړی دي او علما کرامو په هغو کې تدقیق کړی دی هلته یو ډیر عجیب او غریب توافق ولیدي ویل د چې په قران مجید کې د دنیا لفظ یو سل پنځلس واره ذکر سوی دی او د غرنګ په عین عدد یو سل پنځلس واره د اخرت لفظ ذکر سوی دی دا کم عجیب توافق او توازن دی په قران مجید کې د ملائک لفظ اته اته واره ذکر سوی دی او دغه هم عین هغه عدد دی چې شیطان یا شیاطین هم په دغه عدد اته اته واره ذکر سوی دی او د حیات لفظ یعنی ژوند یو سل پنځه څلوېښت واره ذکر شوی دی او د غرنګ موت یعنی مرګ هم یو سل پنځه څلوېښت واره ذکر شوی دی سبحان الله دا څوک وو چې و محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دا وروښي چې په دغه دقت سره دی دغه خبرې وکړي ورونو په قران مجید کې د نفع د نفع لفظ پنځوس واره ذکر شوی دی او په عین عدد سره د فساد یا ضرر لفظ پنځوس واره ذکر شوی دی دغه رنګه د ناس لفظ درې سوه اته شپېته واره ذکر شوی دی او د رسول او د رسول لفظ هم درې سوه اته شپېته واره ذکر شوی دی ابلیس یوولس واره ذکر شوی دی او د ابلیس څخه پناه غوښتل هم یوولس واره ذکر شوی دی په قران مجید کې مصیبت 15 او یا واره ذکر شوی دی د غرنګ شکر هم 15 او یا واره ذکر شوی دی آیا دغه ټوله مساوات بې له قصد او ارادې دغسې یو تصادف او توافق پېښ شو دا غیر ممکنه ده بیا هم د انفاق لفظ یعنی صدقه او خیرات ورکول درو او یا واره ذکر سوی دي په عین حال کې رضا هم درو او یا واره ذکر سوی ده د ضالون لفظ یعنی گمراهان ولس واره ذکر سوی دي او د موتا لفظ یعنی مړه هم ولس واره ذکر سوی دي لکه دا چې ودې ته اشاره وي هر هغه څوک چې ګمراه سو په هغه کې ژوند نسته د مړو په حساب کې دی او قران کریم دا انتباه هم راکوي چې جهاد د اسلام او مسلمانانو سره تړلی دی په کم ځای کې چې د مسلمانانو په باره کې بحث او خبرې کوي مسلمین و یې یو څلوېښت واره ذکر کړي دي جهاد هم په نفس عدد سره یو څلوېښت واره ذکر کړي دي نو اې مسلمانانو جهاد فی سبیل الله په قران مجید کې یو څل ویشت واره ذکر شوی دی محترم ورونو د ذهب لفظ یعنی سره زر اته واره په قران مجید کې ذکر شوی دی د غرنګه طرف هم په عین عدد اته واره ذکر شوی دی نو معنا دا چې زر فساد او سرکشي په وجود راوړي سحر په قران مجید کې شپېته واره ذکر شوی دی او په عین عدد شپېته واره فتنه ذکر شوی دی بیا هم په قران مجید کې زکات دو دیرش واره ذکر شوی دی خو بل مقابل برکت او برکات هم په عین عدد دو دیرش واره ذکر شوی دی ایا دغه څه توافق بل قصد او اراده پیښیږي بیا هم په قران مجید کې عقل نسل ویشتواره ذکر شوی دی او د غرنګ نور په عین عدد نسل ویشتواره ذکر شوی دی بیا هم لسان یا ژبه په قران مجید کې 25 واره ذکر شوی ده او د غرنګ موعظه یا نصیحت په مختلفو آیاتو او سورتو کې چې د لسان د لفظ سره هیڅ کله نه جمع شوی او نه یو ځای شوی دی سره له دغه بیا هم موعظه په نفس عدد 25 واره ذکر شوی دی ورونو د رغبه لفظ په ترجمه چې ترجمه یې خوښ درلودل رجوع او میلان کول دي په قرآن مجید کې اته واره ذکر شوي دي د غرنګه د رهبه لفظ چې ترجمه یې بیره ده دا هم اته واره ذکر شوي دي هغه چې وایي الایمان بین الخوف والرجاء نو ایمان د رغبه او رهبه په مابین کې دی یعنی بیره او امید او دا دواړه الفاظ په قران مجید کې په مساوي او موافق عدد سره ذکر شوي دي دا هم په قران مجید کې د جهر لفظ یعنی په لوړ आवाज شپارس واره ذکر شوی دی د غرنګ علانیه لفظ شپارس واره ذکر شوی دی ورونو شدت یعنی سختی او خواري په قران مجید کې یو سل څوار لسواره ذکر شوی ده خو بل مقابل د سفر د صبر لفظ هم په عین عدد یو سل څوار لسواره ذکر شوی دی بیا هم په قران مجید کې د رسول صلی الله علیه و علیه وسلم نوم محمد څلور واره ذکر شوی دی او شریعت هم په عین عدد څلور واره ذکر شوی دی په قران مجید کې رجل یعنی سړی څلیرویشت واره ذکر شوی دی او مرأه یعنی ښځه هم په عین عدد څلیرویشت واره ذکر شوی دی همدارنګه د سیئات لفظ یعنی ګناهونه یا بدی په قران مجید کې یو سل اچا واره ذکر شوی دی چې په عین دغه عدد سره یو یو سل اچا واره د صالحات لفظ یعنی نیکی ذکر شوی دی ورونو په قران مجید کې به د علمی اعجاز د لحاظه نور عجایب هم ووینو هغه دا چې د صلات لفظ په قران مجید کې پنځه واره ذکر شوی دی او لمونځ هم د ورځې پنځه واره فرض کړی دی په قران مجید کې د شهر لفظ یعنی میاشت دولس واره ذکر شوی دی او حال دا چې یو کال هم دولس میاشت دی او د یوم لفظ یعنی ورځ 315 پته واره په قران مجید کې ذکر شوی دی حال دا چې کال هم 315 پته ورځ دی سبحان الله کم کمپیوټر کولای شي چې دغه ښکارا او بیان کلام بلا تکلیفه د دغه عظیم کتاب په دغه لوی حجم درته بیان کړي او په هغه کې دي دغه معین تقدیرات موجود وي ایا دغه ټول اعجاز د رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم هغه چې نه لیکل دا نه لوستل د طرفه دی حاشا داسې نه ده بلکې دا هغه الهي کلام دی چې د روح الامین په واسطه نازل شوی دی ورونو په قران مجید کې د رحمان لفظ چې رحمت یې په دې دنیا کې پر مسلمانانو او کافرانو دی او پنځوس واره ذکر شوی دی خو بل مقابل د رحیم لفظ چې رحمت یې په آخرت کې یوازې پر مسلمانانو دی یو سل څوارلس واره ذکر شوی دی چې د رحمان په مقابل کې دوه چنده دی او همدارنګه د جزا لفظ یو سل اوولس واره ذکر شوی دی خو بالمقابل د مغفرت لفظ دوه سوه څلور دېرش واره ذکر شوی دی یعنی بخښنه او مغفرت د جزا ورکولو په مقابل کې دوه چند دی ورونو په قرآن مجید کې د اعجاز آیاتونه خورا ډیر دي چې دا یې د عددي اعجاز فقط یوه نمونه وه که نه هلته په کتابو کې او د علماو سره په صفحو صفحو د قرآن مجید عددي اعجاز موجود دی محترم ورونو د مخه تر دې چې زموږ بحث و پای ته ورسېږي فتا پر تمامېدو ده نو پاک رب ته مسپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ان شاء الله تعالی په آینده وخت به هم نورې د دغه قسم فتې او د اعجاز القرآن پته که ژوند باقی وو ثبت کم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه